الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله تاسو نه عالمان بلکې عالمان یې پلار تاسو اغست دا پتا سو باندې وعده محکمه ده الله نه الله علامه رسول ویلی ومن قبل ما فرتم فی یوسف په خال دینا هغه چې تاسو زیاتې کړو نقصان مو کړو په شان د یوسف علی السلام فلن ابرح الارض حتا یاذن لی ابي زه هرګز نه ځای لکېږم د ځمکې د مصر نه یم بدلته څو چې پلار اجازه ته د کړې دراتلو او يحكم الله لي یا حکم الله کی ما د پاره چې خلاصې ضرور زما د بنیامین او خیر الحاکمین الله غره د حاکمین دا غلا بده خبره ده نو ځان ته نسبت نه کوي چې زمونږ ورور خو استاد وی چې دې سره پاو وما الا ما علمنا من شه دې مر چې من عالمان منګولې دې چې د بار نه کا سره وستا وما كل غيب حافظين من غيب ساتون کې هونو چې منګه تپځه یو کا سپټي یا به مونږ ورته مپټوي یا به راخاره فامری صبر جمیل یا صبر جمیل اجمل بی عشانتین نی بهم جميعا قریب دی الله چې راتلو کې بدی سره ټول انه العلیم الحکیم بیشک الله علیم او حکیم دا ځکه وایي چې د دې یقینو چې د خوب تعبیر به بار ته راوځي د ټول به یو ځای کېږي او نه یوسف علیه السلام هلاک دی نه بل څه وتولى عنهم ډډې ته شل دینه اعراض وک وقال اسف علی یوسف اول د ازما افسوس په یوسف علیه السلام وبيضت عيناه من الحزن سپین شستر کې د زغم نه یا نظر کم شي بالکل لا او کظیم د ډکو د جهاد ته یوسف علی السلام یادې د نور ځان نه یادې کا یو خو خپل پاتې شوی دی او دی وی چې د بل غلا کړی و قالو تالله تفت او تذکر یوسف تکون حردن او تکون من الحالکین ویل دې قسم دی لا پکې مقدر دی لا تفت او نزل کیږي ته چې ذکر د یوسف علی السلام کوي همیشه یادای بس تر دې چې د غریب چې هلاکت ته د دې وګدوالي د غم نه یا د حالکین نشړو د فعل چې د ډیر خفقان قال انما اشکو بثي وحزني الى الله او د شکایت کوما د عظیم غم او د غم الله او زه عالم من چې تاسو عالمان نه یې دا ټول به وځي کی یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف اے زما زامن لړشه تلاش وکړي د یوسف علی السلام او ضرور د د بنیامین ابل خو بخپل پاتې شو ولا تایس من روح الله منو من الله د رحمت لا اسم روح الله الا قوم الكافرون نو مې کې رحمت د الله نه مگر قوم کافر ځان په من غړل دوم اسلام تقاضا نه ده او نو مې دیوم اسلام تقاضا نه ده موږ راتله کوي په ورخ کوټه سره کله چې مونږ نه دراوړي څو ځله زور ادو کرا رقم خلاص شو فاوف لنا الكيل وتصدق علينا پورا را کوم ته پیمانه مون سره مسامحه وکا در داعت دمون د ایمان ان الله یجزی المتصدقین الله تعالی جزا ورکی مسامحین څوک چا سره مسامحه وکي خدای ولا جزا ورکي او یوسف علی السلام تا یعقوب علی السلام یو ختم ورک خط کی ویلیو زما یو زوی دغه سي رونو وی چې شرم خو بل تای سار کو بل بخبلې سار شو یو په دې درې شو دا زما زامن را پریدا کني خیره به وکړي انسان چې خط ولید قالو انک لانت یوسف دیوی ته جوړ یوسف علیہ السلام نقابل قال ان یوسف هذا اخی یوسف علیہ السلام هم دا دما رور دی قد من الله علينا ته احسانک الله پمم مې تخصبر فإن الله لا يجزي أجر المحسنين څوک چې تقوا وکړي او صبر وکړي خدای اجر د محسنینو نه برباد اجرهم پکارو وزه د مظهر شو په ځای د مزمر د پاد د بیان د احسان ده قالو تلا لقد اثرك الله علينا ولي قسم وي په الله الله ته په موږ غوړه کړی وان کو نا خاطئین شان دا دې موږ خطا کار دغه جواب اهل مکه هم ورکړی حضور علیه السلام ته چې کله مسجد حرام کې جمع دا د یوسف علیه السلام محاسن الاخلاق قال لا تسریب علیکم اليوم نشته مرامت یا پتا سمانه نن ورځ یغفر الله لکم مغفرت کی تاسو ته د زیاتی تاسو رحم الرحیمین الله ډیر رحم کوونکی د رحم کوونکو اذهبوا بقمیصی هذا دیو ته پلار مو پسترګو مازور شوی دی کینه در کم شوی دی اوسه قمیص زما دا ذهب با فلادمی دی تاجه ته په باسرو فالغو علی وجی ابي وګرځوي په مخ د پلار د کی دي دا یات بصیرا دام اما د غیب شو د معتمدو په دی چې دا نظر بخ کی راضی با بینا الله به نظر واپس کی وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما فصلت دا یو لسم رکو شروع شو د سوره یوسف علی نبینا علیه السلام تکمیل واقعیت یوسف علی نبینا علیہ السلام دا تکمیل دی د باقی واقع دی یوسف علی نبینا علیہ السلام تدیر کو خلاصہ اتیان بنی اسرائیل الی مصر راتل د بنی اسرائیل دی مصر ته بداوتی په دا وظیفه لري چې تاسو راشه ټول و اظهار تصدیق رؤیا یوسف علی نبینا والے التي رعاها في حالت السر بل تصدیق دی د خوب د یوسف علی السلام چې کملی دی له په زمانه د صغر سینه فإن الرؤية الأنبياء عليهم السلام حق وبد أنبياء عليه السلام حق بل حصة من نبوته بل كداد نبوته وحصة لم يقمن نبوت الا المبشرات کما فی رؤیا نبی علیہ السلام حضور مو شپږ میاشتې خوبونه لیدل ځکه دا شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت ودلیل رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم بالماء الغیب دلیل د رسالت د نبی کریم علیه السلام دی په امباد غیب سره تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ولذا طلب موسی علیہ السلام القرب الى الادر المقدسه دیو جن موسی علیہ السلام چې وفات کېدو خدای ما مقدس حزب کې تنیز دی وبيان حرص عليه السلام على ايمان القوم بیان د حرص د نبی علیہ السلام دی په ایمان د قوم وهذا حرص محمود دا حرص محموده د مضمومه نه دی او بیان شان القران الكریم او بیان د شان د قران کریم دی بسم الله الرحمن الرحیم ولما فصلت العير هر کلا چې جدا شولا قافله د یوسف علی السلام درونو د مصر نه قسم دی په الله ته په خپل خطايې په خوانه کې یا په خپل محبت قدیمه کې یوسف علی السلام چرته دیو فلما ان جاء البشیر هر کله چې راغی ته خوشخبری ورکون کې کم چې مشرو چې هغه قمیص مو لګراوړو خپکړې او خوشاله مې يهودا وی غردو دا قمیص په مخ دی خو بل سره پرتد د بصیرا دی بیناش توسل په قمیص راغی قال علم اقول لكم اني اعلم غيبا من الله ما لا تعلمون ما نو ویلی تاسو ته عالم د الله نه هغه تاسو عالمان نه ما یقین چې دا ټول جمع دي نو ځوانه شرمخ نه دی خوړل بعض مفسرین لیکي چې دی یو شرمخ نیولې او په یو چل او یعقوب علیه السلام ته راو دښته خوړل وي شرم خوته چې زمارور بیمار وي تاسو سره دی په چالو نیول دا دې ته تمیش چې شرم خپلو تاسو نه راځي تاسو څوک یعقوب علی السلام نه تپوس شوو یی یکی پرسی دلا یو تن تپوس وک د یعقوب علی السلام کې اے پیری ګوهر روشن خیرمن اے عقل مندا د مصر بوی پیراهن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندی کله پوجت محل کې نم دې ځړ تخکار شي کله د ماشات یو شي غنوي اگر درویش برحالی بیمان دی سری دس از دو عالم برکی که فقیر په حالت پاتې کې دی لاس به د دوړ جان نعمتونه پرې کړو اکسس بای کړ اگر بیا بس ریچ کموا زاهد زنانه وا زر رکعت نفل به را په شپه کې کول بیا به د سوز دا دعا کو لا انت بحره مات در دنیا ان را به کافران بده یا الله زما سیده دنیا په کافرانو ته ورکی تش په دنیا په روان کافران دي معنی رو مای اهل دنیا کافرانی متقن روز شب در چق چق در بخ بخ تش په دنیا په روان کافرانی مطلق دی سپاره په چق چق او په بخ بخ دی ځکه وای او آج بهر امات در عقبا آن را به مومنان بده کوم زمای سره په عقبا بنعمتونو کې مومنانو ته ورکی ومرا در دنیا در دے و داخل دی دارے نسی ما تا دو سیزن را کے دنیا کے درد دائی شخص دا او آخرت کی دیدار عشق بادی جان گدا دی ہر کسی را کارنے آنکھ اور درد نے لائقی دیدار عشق بادی جان گدا دی ہر چاکار نہ دے چا کې درد عشق د الله نه غلاس د دیدار عمر درد او دیدار دا یو بل سره لازم بل ذکر دوه او بعض علما وجه دي کې صوفیان چې د کنعان په مایره کې کوی کې یوسف علی السلامو وصل زمانه ته ډیره زمانہ و دلته د وصل زمانه اوس نږدې شو وا د وصل سو قریب شود آتش هجرت زتر گردد چې د وصل واده نږدې شي د هجر اور بیا تیز دلته وصل نه دی شو پته او تو لګي دا دلته وصل نو لریو نو نه لګي دا پته علمان جال بشیرو هر کله چې راغې زیر اور کون کې يهوذا وی غرزو قویس په مخ د پلار فرتد بصیرا بیناش ویل یعقوب علیہ السلام ما تاسو ته نو ویلی ظالم د الله تاسو به عالمان نه قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اے زمون پلارا او با طلب د بخنیو کړنګ لپاره د الله نه ګناهونو زمون ان كنا خاطئين من خطا کار اعتراف د خپل جرمو قال سوف استغفر لكم ربي زر دې چې ما بخنه غواړم تاسو د پاره درم بشک الله غفور رحیم اوس ورته دعا ونکړه وای تاخير یو کشپې د جمعې د جمعې شپې د پاره برکت او سعادت دی حضور ته مالی صاحب راغلو د خپل حافظه د کمی شکایت کړو ورته ویل جمعې شپې تراشه نو مارور یعقوب علی السلام هم دعا رستو کړی و د جمعې شپې ته شرافت د زمانه لرا شرافت د مکان دخل په اجابت د دعا دلته د یو مقام دی مکه معظم بیت الله سره بل مقام دی دیو جن حسن بصری سیمنا چا سوال کړو چې موږ ته د دعا د اجابت ځای نه او ته په دې مستقل رساله ولیکله دعا قبلی کی مزدلفه کی دعا قبلی کی په مینا کی دعا قبليږي په عرفات کې دعا قبليږي په حکیم کې دعا قبليږي اجر اسد ته ټول ځای له تشمیر کړیو اخر کې ورته ویلیو ان لم تجب ذلك قبل نبی سلام ففي اي موضع ترجع فد حدود قبر په خوا کې دعا کوم بل بل کوم ځای قبول دغه د رحمتونو د برکتونو نازلو ځای دی روزانه او یا زره ملک بیت المعمور طواف کې اسمانو راشي بیت الله شریف طواف کې د حضور روزه ته بیا راشي او یا زره کسان قیامت پر از به حضور په او یا زره مله تزفو په سمین حال څخه راځي دا دې لکه جنگ کې پورته کې په او یا زره کسانو کې او یا زره ملک دوم تاخير وکړه د دعا اشپې د جمعې فلما دخلوا على يوسف دا دوباره بیا تللی هر کله داخل دي په یوسف علی السلام د سیل مغوته چواد علیکم اجمعین دیو له استقبال لراوت وزرا او سره عمرا او سره یعقوب علیہ السلام ورته وی السلام علیک مذب الاحزان سلام دی پتا اے بوتون کې د غمونو ټول غمونه ستاپ هو جا چې په ما راغلیو اخته مذب د احزان خو الله دی خدا نسبت مجازي دی وخالته نو مصر ان شاء الله امين دور ته داخل شي مصر ته ان شاء الله با امن ابوي على العرش بخروا له سجدا پور دغه مور بلار په تخ باندې پریو دې د سیده کوي قال يا بتي هذا تعبيل رؤياي من قبل اول يعقوب عليه السلام یوسف علیہ السلام اے زما پلارا دا تعویل زما د خوب په خاله دی قد جعل ربي حقا وګرځو رب زما حق دای مصداق بار سره و خوب د انبیاء خو وحی دغه سجده چې کوم سجده تعظیمی و په ادیان سابقو کې سجده تعظیمی جایز و او سجده تعظیمی چې کوم دا امانه د ګناه کبیره ده حضور اسلام صحابه یو ځای ته تلیو دا خلق مرزبان بشرو دی با ته سجده کولا اصحابي وای چې ما حضور خو زیات دی لا په تعظیم سره د چلشم تپوز به متا ته سجده نه کو حضور ته فرمایل کزما زو فاطم زما خبر ته بسیده کوي ویل نه قصیده غیر الله ته جایز وي ما بس ته حکم کو چې خپل خاون ته سجده لیکن سجده غیر الله ته راځي صحابي چې تپوس کو د سجده عبادت دي تعظیم نه وکړي تعظیمي سجده تپوس کړي ته حق به تعظیم پاجه خلقو سو وای یو پکې کله کتاب لیکل تسلیت الجحیم لمنکر سجده التعظیم داخله دل جهنم ته د پاجه منکر د سجده تعظیم تمه سو منکر کې نه تاسو یې تل جهنم ته هغه دا غولو دا زیاتې ده او سیده تعظیمی گناہ کبیره ده سیده عبادتی دا کفر او شرک ود احسن بی الله احسانو کما سرا اذ اخرجنی من السجن چې دې راوستم د جیل نه د مقام ته رسول دا نه وی چې اخرجنی من البیر د کوی ذکر په کومه کړ انو تبا تعریض بیا راشي وجابکم من البدو اته تاسو د صحرا نه دی بادیه کیو د کنعان من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بینه پس چې نقصان کړو شیطان په ماوین د مو درونو ته ما دا د دې شیطانی حرکت ان ربی لطیف لما یشا رب سا صاحب د مهربانه دی هغه کې اراده او چې دلته نو العلیم الحکیم صاحب د علم او د حکمت رب قد آتیتنی اے زما ربا ما دې د ملک نه وعلمتنی من تاویل الاحاديث اعتراف د نعمت سے تحدیث بالنعمت سے ما هو تعویل د حدیثو تعبیر د خوبونو فاطر السماوات والارض ته پیدا کړ اسمان اوس موږ به نمونه انت ولي في الدنيا والآخرة والمسلم والهين بالصالح ته زما ولی په دنیا او په آخرت کې وفات کې مال را او ما په وس کې د صالحین یوسف علی السلام د مر ارزو ولر د کار سره برابر شو حکومت برابر شو نظام ټیک شو مور خپل ملاقات شو د خوب تعبیر بار ته راوته ټول خبرې ټیک شوې بس اوس دیر کې الحاق د صالحین سره د امر مطلوبه ده ذالک من انباء الغیب نوحیه نوحیه الیک دا د غیب اخبارو دا دلیل د رسالت د نبی علیہ السلام وحی وکړه موږ د دې غیب تا ته ما كنت لديهم اجمعوا امرهم هم يمكرون نوی ته په نيز د دي حاضر کم وخت دي اتفاق او عقص کو عزم کو د امر خپل چې سوا کوی ته غرزولو هم يم کرون او دي تدبیر بد جوړوي اوس وایي وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنين تسلی ورکړي حضور ته اکثر د خلقونه اگر که ته هرڅ کړي د دې پیمان دی مؤمنان نه دي سوال کوم تاسو نه په دې قبلي د اجر انه الا ذکر للعالمین دا پند د پاد عالمینو اجر به الله راکړي آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن دا دولسم رکو شروع شو د سوره یوسف علی نبینا علیه السلام کان فی ما قبلو بیان اعراض المنکرین هنا اذن ما اعراض المنکرین الکافرین مخکې بیانو د اعراض منکرینو ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین دلته بیان د اعراض منکرینو کافرین د دیرو کو خلاصہ فی قصه یوسف علی نبی نو علی السلام للعقلاء عبرت و نصیحت په قصې د یوسف علی السلام کې د عقل مندانو د پاره عبرت ته او بصیرت ترغیب دې سیر ته پزمکه کې د سیر سپاټه نه دی د عبرت ته پات و بیان سبیل الحق او بیان د سبیل حق وفي الاخير برات الاختتام اخر کې برات الاختتام دی فإن في ذکر القرآن الكريم كما في أول هذه السورة دې کې ذکر د قران کریم راغی اخر کې لکاول کې ذکر د قران کریم راغله وتذکر بیم الله تعالی و بما بعد الموت تذکیر بیم الله دې تذکیر بما بعد الموت ډیر د علامونه پاسمانونو پزمکو کې دی تیرې دل کې په دې باندې او دی لدین اعتراض کوم وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد هر څه کې علامه را د دې خبرې چې خدای واحد لا شریک برګ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقه دفتری معرفتی کړی داشنی ونی د دې هر پاڼه د الله د معرفت یو لوی دفتر دی د هوشیار شي په نظر کې د غمغل په نظر کې اگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانی آیدش بادی که دردوش کسل باب د حکمت کا مقال ته ولولي د فوق باندې چا راشي پیدا ته روانه د دوی جران دی وځي شي د خدای د پانی په شان پانی جوړ د پلاسو کو پانی جوړي ګلانی جوړي ونی جوړي ارڅ جوړي او د خدای د پانی پانی جوړي کې رک پرک په چوبه ګرځي دي وما اکثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نه راوړي اکثر لدینه په الله مګر دی مشرکین سره د ایمان ایمان کم دی کسو اسمان چا په کې الله موږ ځاوي الله زرغونه سو الله حیوان کې الله دا وای سره دا غیر دی شریک په عبادت کې غني اف امنو ان تاتهم غاشت من عذاب الله یارا چې دي ته قیامت ناصافي هم لا شرون دی بل قل هادي سبيلي تو ته دالار ته قران لار زمان ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني دعوت ورکوم الله تا په بصیرت باندې بصیرت خبر مقدم دی انو من توانی مبتدا مؤخر زه او زما تابع ادمه دعوت چې کوم دی دا تقلیدا نه دی بلکې اکثر تابعداري نه ده بلکې دا په بصیرت باندې بنا وسبحان الله پاکي الله لا نوحي الیهم وحی کو دیتا مضارع د پا د استحضار د حال ماضیه ده د حال قرآن دی سیر پزمکه کې نه کوي چې وګوري دی څنګه عاقبت دا چا چې په خال دینو کنا فرمانی کوله خیر للذین تقوا کور رسنه غره دی هغه چا د پاره چې متقیان افلا تعقلون تاسو سوچ نه کوئ دا معلومه شولا چې الله پیغمبران ټول نارینه را لګي وما كانت نبي قد انثى زنانه چې پیغمبر نه درا یو سجاح وا ایزه پیغمبره داوا کړی او الله خو یې لدی خاتم النبیین خاتم النبیات خو یې لدی دی داوا کړی وا د پیغمبره خلق ورته ویل چې پیغمبر خو ته زنانه نه دراغلی څه وکړه څه کوي که امت به پیدا شو تاسو به د بنو يربو قبيله کې او خزا و سجا دایو کا امت پیدا شو امت پیدا نشو خزا بس ختم دله خدار چا پیدا کی د سجا موتان پیدا شو زمانہ مسلمت الکذاب و هغه ورته چې ما سره مناظره وکړه ویل ما سره مناظره وکړه وې تو په تو بچی ستا باډي ګارد بمباري زما دا بمبار کینا سزان لا نوکر ته دا کمره ښه خوشبو نه کوي معطره معمبره کوي دیو ته چې قولی وای کنه ته او چې خپل انت مذکر نه مؤنث ته مذکر زمانه سه وسیله مطلب تا عربي عبارتونه شو سبحان من جعل الرجال ذا ذکور والاناث ذا فروج او خدای ثنا ده چې نارینه ذو ذکور جوړ کړی دي او زنانه ذو فروج جوړ کړی اذا اخرجوا اخرجوا واذا ادخلوا ادخلوا کله پکې نه نه باسي ورنه نه باسي پر او باسي راوي باسي نکاح فاسد دی نکاح په وتاړ کې بار راوتا یې سدي وکړو یاره د کارا ته ټیک کار چې دوه تواده شوم کور مې ور سره جوړ خدای دې پنه کوارا وا موږ دې په ډاګه پرې خو ته خپل کار روان شو ای بیا شهرونه جوړ کړیو دغه بیری کې جاهد پیغمبر امت په ډاګه پرې خو او دې خپل کار روان مسلمه تل کذاب ځان په سیور پورې کړو اسیر امت راځي جګړه جوړې نه مو پیغمبر دې ګډه وړه دې نم و تاسو مہر دې له مقرره کړې وې دې ته کومه ډو خیال نه هغه په جذبه کې راغلو د عبارتونو بس ارسه یې شو په دې ته خو مې خیال نه عجیب را نه کې پیغمبره نه کې ها پیغمبره نه منکو ها او نکاح به مہر دارا له مسلمه ځان په سیور پورې کړو دربان ته مسلمه ته आवाज وکا ا دیواله سر را بار کوي سوای خلاص دی هغه چې ما اراده وا لا رباسو ان القوم المجرمين نشرت کوله عذاب زما قوم مجرم لقد كان في قص عبره لاولي الالباب تاخیر سره په قصو د دوی کې عبرت د اولو الابصار د پاره اولو الالباب اخر مندانو د پاره ما کان حدیثا یفترا رد د قول کفارو چې دا مفترا دی نه دا قران یو حدیث مفترا ځان جوړ شوی دی لكن كان تصديق الذي بين يديه تدي هغه کتابونو چې مخکې دین او ک تورات او ک انجیل او ک صحیفه غیر محرف وتفصيل كل شيء تفصیل ارشی زرات د دین نه وهدم ورحمت للقوم یؤمنون او هدایت او رحمت دا قوم د پاره چې ایمان لري فائدہ پیغی علی دا وایا بسم الله الرحمن